بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سما صفحه کې لیکلي حروف بدوك اسمه دي اول حرف ویل کیږي څه ته نو حرف ویل کیږي صوت يعتمد على مخرج محقق او مقدر دا یو आवाज دی چې د دې اعتماد یا په مخرج محقق وي یا په مخرج مقدر وي مخرج محقق معنی چې د هغې ځای معلوم وي او مخرج مقدر معنی چې ځای معلوم نه وي تاسو چې کوم اصول د مخارجو پنځو وي نو په دې کې درې داسې دي چې د هغې ځای معلوم دی لکه شفتان لسان او حلق هر حرف ځای معلوم دی چې فلانی ځای نه ادا کیږي نو دا درې پکې مخارج محققه او مقدره چې زه معلوم نه لکه خیشوم او جوف الفم خیشوم د پوز دنه حصے نه غنا دا کی خو داسې خاص زین نه مګنی خاص دې زین ادا کی دارنګي حروف مدم په هوا کې ادا کیږي داسې خاص ځای معلوم نه چې ګنې یاره هوا کې د خولې دننه خالي حصې کې د فلاني ځای نه ادا کېږي نو حروف دې ته ویل کېږي چې یا مخرج محقق باندې اعتماد کړي یا مخرج مقدر باندې دا حروف بیا په دوه قسمه دي حروف مبانی حروف معانی حروف مبانی دي حروف هجا او توي مبانی معنا دا د دینه بنا جوړولو ته وایي. دې نه کلمات جوړېږي. الف با تا ث خپله کې راجمع شي، الحمد ترې جوړ شي، لله ترې جوړ شي، رب العالمین. حروف مبانی د تجوید سره تعلق ساتي، نو د تجوید کې دا کوم حروف بیانېږي دا مبانی دي. او هر چې حروف معانی دي چې هغه هر حرف د باره معنای لکه ان د تاکید د پاره لکن نه د استدراک د پاره لیت د تمنا د پاره نو دا په نحو کې بیا ویل کېږي د دې تجوید سره څه تعلق نشته بیا ګوره د حروف مبانی چې کوم دي په دې کې دوه سيزونه ویل پکار دي او لازمي او ضروري دي دوه اعتبارات دي دوه تقسیم دي یو دا چې به اعتبار لسالت والفرعیه چې موږ دا او پیجنو چې کم حروف په دې حروف مبانیو کې اصلي دي او کم فرعي دي دویم به اعتبار القوه والضعف چې کم قوي دي او کم ضعیف دي نو اولنې به اعتبار الاصاله والفرعيه چې کم حروف اصلي دي کم فرعي دي ګوره حروف په اعتبار د اصالت او فرعیت سره په دوه قسمه دي یو ته حروف اصلیه وای الاصلیه او دویم ته حروف فرعیه وای الفرعیه حروف اصلي څه ته وای چې د خپل مخرج نه ادا شي او د بل مخرج سره تعلق نه دا کم حروف دي دا من الف الى یا د الف نه یا پورې چې څومره حروف دي دا دي نو الف با تا ثا جیم تر یا پورې دا ټول حروف اصلیه دي ځکه د خپل مخرج نه ادا کیږي بل سره تعلق نشته دویم قسم حروف دغه ته حروف فرعیه وي حروف فرعیه دي ته چې د خپل مخرج نه علاوه بل مخرج سره تعلقي هغه کم دي نو هغه بعضی مونږ را جمع کړي دي بعض علما وا ډیر ذکر کړي چې دا سلوختونه زیات ذکر کړي خو مونږ هغه ذکر کړی چې کم قران کریم کې ذکر شوی دی او مونږ ته په کار راځي باقی کم زیات چې علما ذکر کړي نو هغه په لغت د عربی کې چلیږي خو قران کې نشته یو ګوره د حروف فرعیه او حمزه مسهله ده اول حروف فرعیه او تعریف تاسو پیژندو چې د دوو مخرجونو نه ادا کیږي دوه مخرجونو سره تعلق وي یو دا غینه د حمزه مسهله هغه همزه چې پاغي کې تسهیل وشي تسهیل څه ته ویل کیږي نو تسهیل ویل کیږي چې حمزه ادا شي تسهیل دې ته ویل کیږي چې حمزه ادا شي په منځ د حمزه او په منځ د الف کې یا په منځ د حمزه او په منځ د واو کې یا په منځ د حمزه او په منځ د یا کې دې ته تسهیل وایي ګوره په حمزه کې کله تحقیق وي کله تسهیل وي کله ابدالي تحقیق دی ته و چې دا حمزه په خپل صحیح حالت کې ادا کې زور سره لکه مونږ وایو ا انتم ا انتم دا اوس تحقیق دی تسهیل دی ته و چې نیمه حمزه او نیمه الف مثلا لکه اوس مثلا توس انتم کې دا دویمه حمزه نیمه الف کې نیمه حمزه کې انتم انتم نیم د الف او نیم حمزه د ته تسهیل وي تسهیل په حمزه کې دا ده چې حمزه پورا ادا نشي بلکې نیمه حمزه او نیمه الف یا واو یا یای نګورا نیمه نیمه شوه نیمه همزه ادا شو نیمه همزه ادا شو نیم بل حرف د دې وجه نه دي ته ویل کیږي حرف فرعي زمونږ په روایت کې چې زمونږ روایت د حفظ رحمه الله دی تاسو ته بار بار ویل کیږي زمونږ قرائت د عاصم د روایت مو د حفظ ته د حفظ رحمه الله په روایت کې حمزه مسهله په ټول قران کې صرف هغه ځای کې چې تسهیل پکې واجب دی یعنی حمزه کې تسهیل واجب دی حمزه مسهله صرف یو ده په ټول قران کې هغه ده اعجمی ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي دلته کې اوس دا اعجمي کې دوه حمزه دي اعجمي دې ته تسهیل دا واجب ده ها زمونږ په روایت کې تسهیل وجوبي دغه یو ده او جوازي تسهیل تسهیل جوازي دې ته وایي کم ځکه چې مونږ وایو چې دا دې کې جایز دي او دا دې کې واجب دي دې سمانا ده واجب مطلب دا چې بس دغه یو وجه د پکې بل پکې سنه چلیږي او جائز معنا دا چې دې سره بل وجم جائز ده نو زمونږ په روایت کې تسهیل وجوبي یو په اعجمیون کې او جوازي دریو ځایونو کې دی جوازي مطلب دا چې غي کې بل وجم چلیږي الله الان الذکرین دا درې الفاظ دي کلمات دي الله الان الذکرین الله دا اصل کې ده الله قران کې راځي الله خير اما يشركون اصل کې ده الله الان اصل کې ده الان الذکرین په اصل کې ده الذکرین دو حمزه را لې اوس په دې دویمه حمزه کې به مونږه تسهیل کو یعنی حمزه به ادا کو نیمه حمزه او نیمه الف نیو پکې مونږ ته تسهیل الآن الذکرین دا به درته مدونو کې راشي وګوره دواړه وجه پکې ځای شي اول چې ته دغه کلمو ته ورسې نو په طریق د شاطبی باندې چې ته قران لولې دي کې دوه وجې دي الذكرين الذكرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه